په دې کایناتو کې ډېر زیات څیزونه دا شان دي چې موږ ته په سترګو نه ښکاري خو عام موجود وي انسان سره عقل دی دی به عقل استعمالی او دا غا عقل په مدد سره دی بیا هغه څیزونه هم معلومی چې کم په سترګو په نظر ناراضي د دې یو مثال چې کوم دی هغه هوا ده، هوا په سترګو نه ښکاري خو دا موجوده ده، همداشان چې کوم دی بجلي دا په سترګو نه ښکاري خو دا چې کوم دی موجوده ده، دا شان ډېر زیات څیزونه داسې دي چې هغه موږ ته په سترګو نه ښکاري خو هغه موجود وي. نو د یو څیز د موجود کیدو لپاره دا ضروري نه ده چې هغه به خامخا په نظر راځي، بعضې څیزونه هغه موجود دي خو هغه په نظر نه راځي، زموږ سترګو کې دومره طاقت نشته چې هغه وګوري.